سورت فرقان د دې سورت رب د مخ کی سورت سره یو سو وجوه سره دی مخ کی سورت کې اصلاح د عمل او د معاشري وشوه چې دغه خبایس او دا ځان نه لري کوي نو په دې صورت کې اصلاح د عقیدې کیږي په دې کې مسله د توحید الله بیانې چې په هغه سره ځان خسته کوي دارنګ مخکې صورت په 64 نمبر آیات کې ویلو آخري آیات الا ان لله ما فی السماوات والارض دا الله په اختیار کې دي هر څه زمکه کې دي او اسمانونو کې نو دلته په دویم نمبر آیات کې ترقی وکړه چې الذی له ملک السماوات والارض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك درې مخ کی صورت کې عمل د فحشا او ذکر ک چې فحشا ډېر بد عمل لې دا غې نه ځان وساتي نو دلته فحشا د عقیدی ذکر کوي چې خپل عقیده هم دغه پلیتونه پاکه کوي او هر شي کې مبارک یو الله وګڼي برکت اچون کې یو الله وګڼي څلورم په مخ کې صورت کې توحید او شرک فرق وک په مثالونو سره درې مثالونه بیان کړو یو مثال د توحید د نور د الله الله نور السماوات والارض او دو مثالونه بیان کړو د ظلماتو د شرک او د عمل د مشرکانو نو پاغه سره فرق راويسته په مابین د توحید او د شرک نو دلته فرق راولي د اهل توحید او د اهل شرک په منځ کې په صفات د فریقینو دواړو فریقینو صفات په ذکر کې پاغه سره به فرق راولي دارنګ مخکې صورت صورت نور کله چې په وطن او په علاقه کې تیار وي نو هغه تیاری کې چې کله رڼا راشي نور نو بیا خلق بیلتون کې جدائی کې په مین د اشیاو کې فرقان راشي کړه سړی بیا وی دا دا شی دی او دا دا دی کله چې رڼا شي چې تیاری سړی ته څه پته نه لګي چې دا انسان دی بل څه شی دی نور راشي نو هغه سړی بیا جدائی کې په مین د حق او د باطل کې نو دا سوره سوره فرقان زکه په سوره نور پس راوړو د دې سوره یو دعوه ده مقاصد اربعه عالیه اغه ذکر کول او رد شبهات د مشرکینو ځکه په دې صورت کې مختلف قسمه اشکالات او اعتراضات به د مشرکین وي داغه جوابات وکړي او دعوت د دې صورت اصل دا رد رد د شرک فی البرکات هغه برکات چې کوم مشرکان خپل اولیاء او خپل مشران له ثابتې په دې صورت کې هغه رد کیږي تمام اشراک په داغه په واسطه سره راخلی شرکی اعتقادي عملی تمام په اولنی آیات کې به داوا ذکر کړي او اورپسې به شپږ دلایل عقلیه راوړي بیا بشپک امور ذکر کوي چې هغه بشپک امور به نفي کوي د الهو باطلونه بیا به زجر ورکی مشرکانو ته او دا زجر به په انکار د قران عظیم منی هغه بم پشپګو وجو سره بیا به زجر ورکی په انکار د رسول سره نو دا بم پشپګو وجو سره مونږ په دې اولنی باب کې څومره خبرې چې دي هغه شپک شپک دي شپک شپک خبرې هغه به ذکر کوي الله لیکن صحیح دا ده چې دا کې تعدیت ته متعدی دی دا عبد الله ابن عباس رضی الله عنه فرمایي چې البرکات كلها من الله ټول برکات د الله د طرف نه دي حسن بصری رحم الله فرمایي تجيء البرکه من الله برکات چې څومره د الله د طرف ناراضي نو تبارک معنا څه برکتونو والا دی الله یا برکتونه ورکون کې دی الله ګور دا لفظ د تبارک په دې صورت کې بدري زل راځي یو دی اولنی آیات کې ذکر کا یو برست لسم نمبر آیات کې راشي او یو برست په 60 نمبر آیات کې راشي اول برکت نه څه مراد دي برکات د دنیا مراد دي چې دا دنیا برکات او خیرات د الله ورکون کې دي په دې کې د الله سره څوک شریک نشتی دویم ځل برکت ذکر کی په لسم نمبر آیات د اخینه او برکات اخروی مراد دي د آخرت چې کوم برکات دي دا الله ور کوي او دریم ځل اخیری برکت چې ذکر کی کنه اغه نو برکت روحانی مراد دی بیا ګوره د تبارکا د دې دوه معنی راځي یو د تبارکا معنی راځي اثبات او دوام همیشواله او دویمه معنا د دې راځي ډیروالی او خیر او فائدې کثرت ډیر او خیر او فائدې په اولی معنی سره چې دوام او اثبات دی په هغه سره دا لازمی راځي او معنا به دا غي سي چې الله پاک ته فنا ولده فنا په ناراضي په الله باندې الله تبارک وتعالى من فنا ناراضي او همیشه ده نو دا لازمی معنا ده او کدا هغه د بل معنا شي خیر او ډیرواله نو معنا ډیر خیر ورکون کې الله دی مخلوق له خیر ورکون کې فائدې ورکون کې الله دی متعدی شو کنه چې دا څومره نعمتونه پیدا کړی دی الله په دې ځمکه کې په دې اسمانونو کې پارځه کې چې الله څومره نعمتونه پیدا کړی دي د دې خیر او برکات او اثر رسون کې څوک یو الله نو دا دواړه معنی څه شوي د الله پورې خاص دي کنه همیشواله اثبات او د خیر او د فیدو رسول دا سوق الله کې دا الله پورې خاص شي دا دواړه معنی نو معنا دا شو چې لفظ د تبارک د الله پورې خاص دی د دې وجنه امام قرطبي وایي چې متبارک او مبارک دا به الله ته نه وای ځکه الله ته بس وای مبارک پوي برکت چون کې برکت ورکون کې بل څوک برکت نشي ورکوله برکت څوک ورکي یو الله د دې وجنا مبارک په وای مبارک په نه وای غشړي الله مبارک الله ته مبارک نه وای الله ته مبارک وای مبارک خو بنده دی چې په دې کې برکت شول شي دی اباز یو کې خلق افتتاح کوي کنه واستاسو د با برکت لاس نه بد دې افتتاح کو دا برکت خو مصدر دی ام مصدر کله مبني للفاعل او کله مبني للمفعول کله په معنا د مفعول راځي او کله په معنا د څه راځي فاعل مصدر خپل معنی معنی راځي ډیر کم زینو کې پکار شي راځي نو کتم په معنا د فاعل اخلي مبني للفاعل نو بل طرف ته ځي چې ستا په لاس کې برکت ته برکت ورکون کې نو بیا خو ناجایز ده او کنه مبني للمفعول اخلي بیا خو صحیح ده نزل الفرقان چې لګ لګي نازل کړي له خپل بند باندې دا قران عظیم دا فرقان نزل تدریجا نازل او لګ لګ نازل او خپل بند باندې لګ لګي نازل کړل ليكون للعالمين نذيرا ليكون کې ضمیر یا خو دی عبد تراجه دی چې شي د پاره د مخلوقات هغه انس دی او که جنی تمام د پاره شي نذیر پیریانو ته انسانانو ته ير ورکوونکې شي الذي له ملك السماوات والارض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك اوس اولنې دلیل عقلی ذکر کړي زین کې یو هم راځي چې ټیک شو مبارک الله پاک ته لیکن کې دې چې مخلوق داسي چې هغه له اختیار ورکړي کنه چې راشه تاسو سه اختیار خیر ته دا برکت لکته تقسیم کا لکه سړی مټي تقسیمي تقسیمي ستړي شي کنه بیا الله غو نه بل ډبه ورکړي زته تقسیم کا ودا سې کې دې چې الله بل چاته هم لګ ورکړي چې زته ته برکات په دې مخلوقات تم تقسیمو اجازه ولور نو الله ولم يتخذ ولدا نه دې نیولې دې الله ځان د پاره هیڅ ولد هیڅ نائب نشته دې الله د پاره نائب د ځان د پاره نائبان نه دي چې نائب ضرورت نشته الله ته او ولم يكن له شريك في الملك او نشته دی دی الله لره برخي والا په بادشاہي کې د الله سره څوک په بادشاہي کې برخدار نشتی نو سره په بادشاہي کې څوک برخدار شته نه نائب او ولد شته او خلق كل شيء فقدره تقديرا وخلق كل شيء پیدا کړ دې دی الله هر شی فقدره تقديرا نو اندازه یې کړی دا خا اندازه خاص اندازه فقدره تقدیرا الله په تقدیر کې یعنی په تقدیر سره دا ټول سيزونه پیدا کړل د دې کې اشکال دا دی چې خلق کل شیء هر شی پیدا کړل نو پیدایش د اشیاء خو د تقدیر نه رستی کنه دا سی کنه تقدیر مخکې او پیدایش وروسته نو دلته خو پیدایش مخکې کړل خلق کل شی او فقط درو تقدیر تقدیر وروسته کړل دا ولی وی ګور ورپسې فقط درو منی فای داخله کړل کنه او دا فا دلالت په دې منی کوي چې د دې قدرت او د تخلیق د موافقت راشي چې دا تخلیق چې شی دی کنه دا د تقدیر موافق شی دی پوهیږئ که نه پوهیږئ تاسو بل طرف ته ګورئ واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون اوس د دې زره مشرکین ته زجر ورکی په شرک فی البرکات سره چې برکت چون کې الله دې خو دا رد بکی زجر بور کی پشپګو طریقو سره په دې آیات پشپګو طریقو به د اغونه غاو صاف رد کی چې برکت چون کې ستاسو الہ نه دي برکت چون کې څوک ته الله دې واتخذوا من دوني الها جوړ کړی دي دو سوا د الله نه الهتن نور برکت ورکونکي نور جوړ کړی دي نو ګوره دا خونه دا برکت او دا اوصاف الله نفي کړلی په مختلفو طریقو په دې آیات کې شپږ طریقو سره بنفي کوي یو لا يخلقون شيئا دوسی شی نه پیدا کړي ګور شپږ خبرې پته نه نفي کوي یو بوله ثابتې ثابتې څه شی ول او هم یخلقون دو پیدا شوی دي دو څه شی نه پیدا کړي خود په خپل پیدا شوی دي او دې منفي ولا یملکون لانفسهم ضرا او نفع نشي ورکول اختیار من نه دي دو ځانونو خپل ته هیڅ نقصان یعنی خپل ځانونو ته هیڅ نقصان نشي رسولې نه تن نقصان لري کولې شي او دریم ولا نفع او نه نفر رسولې شي خپل ځانونو ته درې خبرې دارت کړي او ولا يملكون موتا ولا حياتا ولا نشورا درې دا خبره اختیار من ندی دو د مرګ او نه د ژوند او د دوباره ژوند ولا نشور دوباره ژوند کېدل دا غي هم اختیار من ندی ګور تاسو دې کې ګورئ چې زرن موتن حیاتن نشورن ټول نکره راوړل کړه دا نکره ولې راوړه دا نکره دې د پار راوړل چې خپل د ژوند هم اختیار من نه دي مالکان نه دي نو د بل د ژوند هم نه دي نکره دې د پار عام راوړه لا یملکون موتن واقداران نه دي اختیار من نه دي د خپل د مرګ نو د بل د مرګ د خپل د ژوند د بل د ژوند ولا نشور او دوباره پورته کېلو د دې ټولو دوستري اختیار من دي وقال الذين كفروا ان هذا الا افك افتراه وعنه عليه قوم اخرون والزجر دې په انکار د قران عظیم سره د قران نه دوی انکار کوي الله ولا زجر ور کوي په دریو طریقو سره دو انکار کوي په دریو طریقو سره بلکې شپږ طریقې دي خو درې په دې آیات کې درې اور پسې آیات کې په دې درې په دې آیات کې درې کومې کومې دي یو افت یو افترا ده او درم واعانه عليه قوم اخرون دا دریو خبرې دو په دې آیات کې ذکر کړې چې دا پیغمبر دا قران عظیم دا دروغ دی دویم دا د ځان نه جوړ کړی دی او دریم د سره امداد او معاونت کې بل یو قوم نور خلق ته چاغه د تخی نو دې کې دې دریو خبرو باندې الله ولا زجر ور کوي الله وقال الذين كفروا وی هغه کسان چې کافر دي ان هاذا الا افکن افتراه نه ده دا قران الا افکن مگر دروغ دی دا قران عظیم چې دا خو ځان نه وسړه دا خو زمنګ د الهو خلاف دی افتراو چې ځان نه جوړ کړي دی دی پیغمبر دا قران د ځان نه جوړ کړي دی او درېمه خبره واعانه عليه قوم اخرون امداد کړي دي په دې سره د د سره بل قوم په دې باندې بل قوم ور سره د سره امداد کړي دي هغه امداد ورستو بیا ذکر کیږي څه طریقې سره کړل نو الله ګوره د دوه اولنې دوړه خبرې رد کړي چې الله دا ګوره د سخت ظلم وکړ هغه عظیم کتاب د فصاحت او د بلاغت ډک کتاب د الله کتاب هغه ته تاسو دروغ وی او ځان جوړ شوی ورته وی نو فقط جاءوا ظلما یقینا راتلو کړو تاسو په ظلم سره راوړ تاسو ظلم تاسو خو سخت ظلم وکړ سیاسي وکړ قران ته افک و افترا و پیغمبر ته افک افترا و دا تاسو غټ سیاسي وکړ او درېمه خبره چې وان هو علی قون اخرون هغه ته سو وزور زور مانس اوړېدل نو الله وی په دې درېمه خبره کې د حقیقت نه دوه ډیر اوړېدلې دي وزورا د حقیقت نه اوړېدل دروغ وي سره دوه دروغ وي اکتتبها لیکلی دی دی رسول د بلچانا اکتتبها اکتتب اکتتب څه ته وایي طلب الكتابه عن الغير اکتتاب څه ته وایي طلب الكتابه عن الغير د بل چانه کتابت حاصلول ځکه نبی صلی الله علیه وسلم خو لیکلی نشو کوله ولا تخطه بيمينك الله ورته ویلو کړ نبی رسول الله خو لیکل نشو کولی نو دو ورته وی اکتتبها دی پیغمبر لیکل لیکلی د بل چانا بل چا ورته لیکل کړ دي او ګوره د خلوستیوم نشي ځکه نبی علیہ السلام ما انا بقارئ نو دوی فهیتم لا علیه بکرتا واصیلا بس لوستې شي په د باندې بل څوک بل څوک په د باندې لولي په خپل خو دې نشي لوستې نو لولي هم په بر سړی لیکي ولوم بل سړی او قصې هم د زړو دي او بکرته واصله یعنی روزه شپلی کې دې دقه کار کوي او پیغمبره نازل کړی دی دا قران عظیم اغه ذات یعلم السر چې پویږي په هر پټ سیز د اسمانونو د زمکه کوم سیزونه چې په اسمانونو زمکو کې پټ دی پاغي الله عالم نو په سرګند خو خود عالم او اسر کی اشاره څه ته وکړه هغه رازونو د قران عظیم ته حکمتونو د قران عظیم ته چې په دې قران کې ناشنا ناشنا رازونه دي حکمتونه دي په دې قران عظیم کې دا خو ډیر عظیم کتاب دی سړیا تاسو دې توای چې ځان نه جوړ شوی دی انه کان غفورا رحیما یقینا الله دې بخون کې مهربان ابن کثیر رحم الله د حسن بصری نه یو خبره نقل کړل هغه وی ګوره د الله مخالفت کی د خلق لګیا دی داغه پیغمبر ته دروغ جن وی داغه کتاب ته افترا وی افک ورته وی دروغ ورته وی او د الله رحم او کرم ته ګوره دومره رحیم او کریم ذات دی چې الله ورته دعوت ورکړي چې راشه توبه وباسي نو چې توبه وباسي نو کان غفور الرحیم یقینا الله بخون کې مهربان دی الله به تاسو بخ دومره رحیم ذات دی په خپل بندیانو داسې رحم کوي د الله پیغمبر ته بد وي کتاب ته بد وي لیکن الله خپل بندیان ته راشه توبه وباسي د دې خبرو نه توبه وباسي او بخنه توکم وقالوا ما لهذا الرسول ياكل الطعام ويمشي في الاسواق لولا انزل اليه ملك دي دو آیاتونو کې و مواتم نمبر آیات دواړو کې په دې کې زک زجر دې په انکار د رسول باندې او په انکار د قران عظیم باندې او بیا د دو شپږ اعتراضونه به ذکر کړي د رسول پر رسالت باندې په دې دواړو آیاتونو کې مونږ ویلو کنه چې په دې باب کې به ټول شپږ شپږ خبري نو شپږ اعتراضونه به ذکر کړي اولنی اعتراضونه درې په دې اولنی یو آیات کې دي او درې ورپسې دي اولنی اعتراضونه د دوی د خوراک سکک سره تعلق دی او دویم درې اعتراضونه چې دي هغه د مالدارۍ سره و دوه اول اعتراض کوي وقالوا ما لهذا الرسول ياكل الطعام سو وجد دي رسول لرا ياكل الطعام چې خوري دي خوراک مونږ خو چې خپل مشران وینو بزرګان نه کاند هغه د عقیده وا چې پیغمبر وینو دی به خو بشر نه کنه نور به نو نور خوراک نه کوي دارنګ څومره چې هغه زمنګ علی هدی نو خو بوتانو کنه یا قبرونو کې پراته یا غوم خوراک نه کوي نو دا پیغمبر ولی خوراک کوي سې سو وجنه چې دا پیغمبر خوراک کوي ويمشي في الاسواق او ګرځي دی په بازارونو کې دی په بازار کې ولي ګرځي نو بازار کې قصړې ضرورت په بنا منی ګرځي او نبی علیہ الصلوۃ والسلام به تب مسلې بیان الله توحید بیان الله ځکه بازار کې به خلقو چاته به یوازې یوازې چاته به مجموعه بیان ولا نو دا پیغمبر بازارونو کې ولې ګرځیده ته د بازار څه ضرورت پیخیږي لولا انزل الیه ملک فیکون معه نذیرا وزدرې می اعتراض زچ دې د الله پیغمبر دی نو پکار د چې د سره سکیورټي ګارد وي د سره محافظ وي د سره سکیورټي ګارد پکار دی کنه دی بروانین وسره او فرشته رواني فرشته دی الله راولېږي ملائک ملک او دا ملک په سر روان وي دته بس کوټی ګاډ وي دنیا کې چې وسړې راسي یې سوچوي د تاڼې نو هغه سره خو څومره پولیسي پوره وګاډ وسره روان نو دل پکار دا لولا انزل الیه ملک ولی نشی نازل دی دته ملک فیکون معه نذیرا چې شي د په ملګرتیا کې یره ورکوونکې هغه ملک د سره شي سکیورټي ګارډ شي سره ګرځي وس ضرور مې اعتراض داغو او یلقا الیه کنز او تكون له جنہ او یلقا الیه کنز ای ولنا قرزل کیږي دتا کنز خزانه د الله له طرف نشي د الله پیغمبر دی یو خزانه دی ور طرف ورځي دی مالدار کی دې دې مالدار شي کنه دې خو غریب دی او تكون له جنته یا ولی نشته در لپاره باغ یا کول منها چې خوري دا غینا په کار چې دلره باغونه خسته غټ غټ باغونه دی هغه باغونه خوراک کا کوي ذکر دو فکر خدا لري چې خوراک کاکته ان هي الا حیاتنا الدنيا دغه ژوند د دنیا دی دوته خو د نبی علیہ الصلوۃ والسلام دغه ډیوټي داسې علم خو نه او حدیث کې راځي چې نبی علیہ السلام ته الله ویو ما پیغمبر دنیا خوخه مالداری او کعجز خوخه نبی علیہ السلام یې عجز عاجزي خورو فقيري خوخو مالداری نه خوخو کنه الله ورته ویل را کوم دلا نبی علیہ السلام بنا مالند پکا نو دلته زه سووي چې د لپاره دی باغونه شي دا باغ نه خوراک کوي او شپږم اعتراض په هغه کې انتهایی بیا د بی کوي وقال الظالمون ان تتبعون الا رجلا مسحورا وی ظالمان ان تتبعون تاسو تابعداري نه کوي الا رجلا مسحورا مگر د هغه سړی چې لیونی شوی دی په جادو سره الا رجلا مسحورا د هغه سړی تابعداري کوي چې خو په جادو سره لیونی شوی دی مسحور مسحور چې سحر پکړې شوی دی یا مسحور ساحر هغه کس چې هغه محتاج وي خوراک سکاک ته نو دا پیغمبر خوراک سکاک ته محتاج دی تریخې دی نو د دو مطلب دا و بیا د بی کوله مسحورا غټ خېټه دی او یا مسحور معنی څه لیونه شوی دی په جادو سره په دې معنی جادو شوی دی نو هغه وجه نه دی لیونه شوی تاسو د سړي اتباع کوئ دا شپږ اعتراضونه دوکړو انظر کیف ضربوا لك الامثال اوس الله پاک نبی علیہ السلام ته وګوره د خلقو ته چې دو تا توازونه دو تا من اعتراضونه کوي مثالونه لاله پیش کوي او ګور څنګه بیانوي دو تعالی را صفاتونه ستا څنګه صفاتونه بیانوي قبایح دل کوي او د دې جن بل باب شروع کړي او په دغه باب کې ادله عقلیه او جوابونه به ذکر کړي او مسله په کې رسو ذکر کړي او دلایل نقلیه به ذکر کړي شپږ د هغه قوام مکذبونه او د هغه انبیاء علیهم السلام نه نو تبارک الذی تسلی نبی صلی الله علیه وسلم ته او اشاره ده جواب دغه اعتراض اتم نمبر آیات کې کوم اعتراض وشو او یلقا الی کنزن او تکون له جننه نو الله وی تبارک الذی برکتون ولد یا غزاد ان شاء جعل لك خیرا کچری وګړي دا الله درب کی تعالی را غره د جنت نه خیر خیر من ذلک غره د دغه جنت نه کوم چې دو ذکر کا مخ کې دوی کن او تکون او تکون له جننه د پر د باغ شي د د خزاني شي الله وی که زه غواړم د دې نه بدل خراکم نبی علیہ السلام نه غوښتل دا جنات تجری من تحت الانهار یا ذالک اشاره دغه جنت ته جنت همیشګری د قیامت پر ورځ کوم جنت ملایږي الله تعالی به دغه جنت نه غوړه جنت راکم هغه جنت پسې بېږي بلاندې دا غنه ولې ويجعل لك قصورا او دربکی تعالی رب بنگلی د دې آیات نو اخلي یو لسم نه تر سوال لسم آیات پوری په دې کې زجر دی په انکار د قیامت او تخفیف ورکی په سعیر سره خو په ذکر د شپږ احوالو شپږ حالات په ذکر کوي د دې دوزخ سعیر اول حالت پسې لیدل د دوزخ دولره په دې دوزخ کې به الله یو حس پیدا کی چې د هغه د وجه نه د دوزخ په دی خپل د دته چې کوم خلق روان دي کنه دی به دا وویني دیم حال بسې تغیظ دله به غوسه راشي سخته سخته غوسه بوله راغلي او دریم زفیر دی به هانیږي د غوسې نه داس او سلورم مکان ضيق سلورم حال دا چې د دوزخیان به تنگ زی ته وغورځول شي او پنځم دو چې کله هغه ته وغورځول شي کنه نو دو به هلاکت غواړي یا الله موږ هلاک صبور به غواړي الله به چې یو صبور مغ غواړي نو شپږم ډیر صبورونه غوښتل دا شپږ احوال د دوزخ په الله ذکر کوي چې دروغجن غني قیامت لره سعیرن اور بل کړي شوی الله اور بل کړي شوی مې ولم تیار کړی دی څوک چې د قیامت نه انکار کوي اذا راتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا وزغ حالات شروع کړه اذا راتهم کله چې او ویني دا اور دوی لرا کله چې دا اور دو ویني ځکه دی اور کې به الله حس پیدا کی داس چې دی به ویني دی به محسوسي نو دا ازاره اتهم کله چې دا اور دو ویني من مکان بعیدن د لری زینا نو سمعو لها تغیظا وزفیرا نو اوری بدوی اغ اوری بدا دوزخیان هغه لره غړم بيدل تغيزن غړم بيدل منظرې غړم بي کنه اواز شي کوي نو دام دوزخ چې دی بم غړم بي وزفيرن او هنيږي با بعض روایتو کې راځي ته زنجیرونه اچولې به داسې زور کوي به دا دوزخ د خلقو پسې به زور کې د لری نه چې لری نه دا خلق وویني خلق وویني کنه دا دوزخ لکه سړی چې میخ په دیوال کې ټک وای کنه دا سه تنگ ځای کې ودونه نه باسي دي د میخ په شانې او رسو سورې همزه کې راځي کنه فی عمد ممدده پاغستنو کې پکې بدو ممدود کړی شي دا بخکلی شي دا سستنی به دا اوس پنو نه جوړ شي چې هغه کې پکې بدن نه اور بلیږي خو ستنی به غټې نه تنګي اوس ستنی به من نه بخاري وي دو پاغي کې نه باسي دي شي الله دې نه منغو ساتي دا ستنګ ځکه او څنګه به مقرنین تړلې شي به دو پرې دو دغه زینو کې نو دې ډیر زیات تنگ شي کنه نو دعو هنالک صبورا نو په دغه وخت کې دوبه هلاکت غواړي دعو او بغواړي دو په دغه وخت کې هلاکت دو به ارمان دي الله من هلاک کې من تبا کې من مړ کې دغه وخت به دو د هلاکت سوال شروع نو الله بو لا تدعو اليوم ثبورا واحدا نن رزي مغواړي یو هلاکت وح اوس په دې دوه آیاتونو کې 15 او 14 کې په دې کې بشارت ورکړي مؤمنانو ته په پشپک احوالو بشارت ورکړي د جنت چې تاسو له جنت راکوم نو شپږ احوال ذکر کړي د چا د جنت په ذکر کړي یو حال جنت الخلد الله وې دوه داخل کم جنت الخلد ته چې دې کې به دوه همیشه وي او دویم الله یې بدله بوله ورکم جزا درې مسیر د دوه جګه جنت ته دی درې دوه چې سغواړي په دې جنت کې سلورم سغواړي هغه ورته ملاويږي او پنځم همیشه به په دې جنت کې د جنت نه بیا وصل نشي او شپږم وعدا مسئولا دا داسې وعده ده چې دا غوښتل شوی دا د شپږ حالات په دسه جرګه کې د جنت او د جنتیانو نو الله وی قل اذالک خیر او یا پیغمبر اذالک خیر ایا دا خشه دی ادا مخکې چې کوم ذکر شو دا خشه دی ام جنت الخل او که جنت همیشه والی که جنت د همیشوالي هغه غوړه دی او کنه دغه مخکې غوړه دی التي وعد المتقون هغه جنت چې وعده شي د متقینو سره كانت لهم جزاء ومصيرا وی بد وی لره دا بدلا و مصیرا زید ګرځیدلو دا جنت په دوله الله په بدله کې ورکی ځکه په دنیا کې دو توحید منلې د الله وحدانیت منلې او قران عظیم تناسو دستا پر رب باندې وعده غوښتل شوی وعده غوښتل شي مطلب څه مخکې سوره بقره کې 210 نمبر آیات کې تیر شي دي سوره بقره کې نه سوره آل عمران کې 149 نمبر 194 نمبر آیات باغی کې ذکر شي دي چې الته په دعا کې کنا اے رب زمنګا راکې من ته ما وعدتنا علی رسولک هغه چې تا وعده کړې د خپل رسولانو سره د خپل د رسولانو په جبه تا موږ سره وعده کړې ده هغه وعده وعده مسؤوله هغه غختلې شوی دی مؤمنانو غختلې هغه وعده اوس دا تخفیف اخروی ورکی په طریقې د براءت الہ او باطل او د خپل عابدینو نه د اغونه به انکار کوي د عابدین د خپل معبودین انکار کوي دارنګ مراد د دین انبیا صلحا غنیکان خلق ته چې داغو عبادت شي په دنیا کې نو الله به د قیامت پر ځداغونه تپوس کوي چې تاسو زما د بندیان گمراه کړیو د کسنګ سورې مائده کې چې الله د عیسی علی السلام نه تپوس کړو ا انت قلت للناس اتخذوني وامي الهين من دون الله اتا ویلو دي خلقته چې اونی سي ما او زما مور ما او زما مور علی هدا الله تعالی نه علاوه د الله نه علاوه نور علی هونی سم نو التب عیسی علی السلام څه جواب ورکړ سبحانك اے الله ته پاکي د شریکانو نه تعالی شریکان نشته او مال مناسب نه دي چې دا سی وینا وکم چې کوم زما شان سره نه خای الله دا سی وینا زنه شم کوله زه چاته دا نشم ویلې چې د الله نه علاوه ما اله کوي یا بل څوک اله کوي الله کما ویل تفعلم ان كنت قلت فقد علمت نو دلتم الله پاک دا ټول برا جمع کی تپوس پتی نه کوي و یوم یحشرهم او په کومه چې جمع بکړي الله دا مشرکان ټول دا ټول مشرکان بل الله جمع کیو ما یعبدون من دون الله او هغه څوک چې عبادت کړو دو بندگی کړو ما سوا د الله نه داغه د چا عبادت چې کړو دا ټول بل الله جمع کی عیسی علی السلام عزیر علی السلام تمام اولیاء نیکان بزرگان او د تمام مشرکان د تمام بل الله جمع کی فیقول انتم ازللتم عبادی هؤلاء ځکه نور صورتونو کې راځي کنه چې دا معبود د عابدین چې دي کنه دوی به الله ته یا الله مونږ خو دې خلقو گمراه کړیو اغویناهم هغه خداغو اقرار دی دا معبودینو هغه په خپل اقرار کې چې الله مونږ دې خلقو گمراه کړیو دې کسانو نو الله به دا ټول راو بلی الله ورته انتم ازللتم عبادي اے تاسو گمراه کړو زما بندیان ها اولای چې دغه مشرکان دغه دي اے دا چې ولاړ دي دا مشرکان اے دا زما بندیان تاسو گمراه کړی دي ام هم ظل سبیل یا دو پخپل گمراه شیو ام هم ظل سبیل دو پخپل گمراهو که تاسو گمراه کړیو نو هغه ور جواب ورکی قالو سبحانك اے الله ته پاکي د شریک نه تا سره څوک شریکان نشتی اقا د عیسی علی السلام شان جواب بدور کوي ما کان یم بخیلنا نه خایږي منګ لره چې منګ وایو یم بغ ما کان یم بخیلنا نه خایږي منګ لره الله پاکه داسې خبره کومه خبره ان نتخذ من دونک من اولیاء چې اونی سمنګا سوا ستانه من اولیاء مددګاران الله تعالی علاوه نور څوک مددګاران زموږ سره نه خای من موحدین یو الله پاکا ودو ولی گمراه شو داغي او علت ذکر کړي الله پاکه دا ځکه گمراه شو چې دا تمال دار کړیو دنیا عیش او عشرت ته ولا ور کړیو دولا د دو پلارانو د دونی کونو لا دنیا دی ولا ډیره فراخه ور کړی و نو دو پاغي کې مستغرق شیو دو ته دین داسې شي نه ښکارې ده دو ته دین څه شي دا نه ښکارې ده نو الله پاک هغه په عیاشو کې دون ختیو نو شرک کو هغه شرک پس روانو د دې وجنه دو گمراه شو الله ولکن متعتهم لیکن مزید دنیا ور کړی وی الله تا دوی تا و آباهم د دو پلارانو تا حتا نسو ذکر تر دې پوری چې دوی هر کدي قران عظیم لرا توحید لرا حتا نسو ذکر ګوره همیشه ګوره کنه د دین مرسته غریب سره او دین د پرمنډه تړلم غریب سره کوي مالدار سړي سره ټیم نه د غټ غټ خلک ګوره کنه د کرنلان جرنلان وزیر اعظم د مالدار مالدار خلک دوی سره ټیم نه دو دی ویخي ګرځي دنیا په کارونو کې نختی ځکه دوه هغه کې نختی کنه عيش او عشرت ته مزيدي یا په عیاشو کې نختی یا په کاروبارونو کې نختی اجو کړب شي کې مړ شي لاړ شي دنیا نه حتی نسو ذکر وکانو قوما بورا کانو بنا سارو سارو قوما بورا نو شودو قوم هلاک بورا دا جمع د بائر ده بایر ویل کېږي څه ته هالک ته هدا خو هلاک قوم دی الله دو هلاک شو فقط كذبوا بما تقولون فما تستطيعون صرفا ولا نصرا وسګور الله بغا عابدین مخاطب کی کاغذې کې الله یو بوې ورته منګه نو دروغجن کړی تاسو الله ورته دروغجن کړی تاسو بما تقولون پاغه خبرو چې تاسو ویلي تاسو چې کومې خبرې ویلې نو پاغه کې دروغجن کړی دوسته خبرې کولې چې مونږ خو دوه گمراه کړیو ناغو په حجت قائم ککنه دا دروغ وي دا په خپل گمراو نو فما تستطيعون صرفا ولا نصرا نو طاقت په نه لري فلا تستطيعون صرفا نو طاقت په نه لري تاسو دا وړي دلو د عذاب تاسو ځان نه عذاب نشړولې فما تستطيعون صرفا نو طاقت نه لري تاسو دا وړو د عذاب چې ځان نه عذاب وړوي ولا نصر او نه د امداد حاصلولو نه امداد حاصلولې شي نه ځان نه عذاب وړولې شي د طاقتونه نشتی ومن یظلم منکم نذقو عذابا الیما دا یظلم صيغه د مضارع خو په معنا د ماضی ده ومن یظلم زکه دا خطاب ټول په قیامت کې شروع دی کنه نو ومن یظلم چا چې ظلم کړو په دنیا کې ورس رستو د ذکر کولو د احوالو د قیامت نه اوس تخفیف ته دوباره لاړ هغه زوړ خبرو ته بیا لاړ کوم چې هغه اعتراضونه کېدل کنه هغه اعتراضونه کول او هغه اعتراضونو جوابونه اوس په دې آیات کې اعتراض هغه وم نمبر آیات کې چې کوم اعتراض کېده هم نمبر کې اعتراض سو هم نمبر آیت چې دا پیغمبر خوراک کې اسکا کې بازار کې ګرځي اوس داغه جواب الله کوي وما ارسلنا قبلك من المرسلين الا انهم لا ياكلون الطعام الله وی ندی لیګلی مونږه مخکره تانه پیغمبره من المرسلین د پیغمبرانو نه الا انهم ګرځولې دي ګرځولې منګه باز تاسو نه د پاره د باز وازمیخ امتحان نه باز تاسو نه باز د پاره ګرځولې څنګه امتحان پیغمبران می امتحان کړي دي ازمیخ کړي دي هغه مشرکانو د پاره او مشرکان می ازمیخ کړي دي پیغمبرانو د پاره پیغمبران څنګه ازمیختی چې آیا دا مشرکان ایمان راوړي او کنه راوړي د پیغمبران ازمیخ شو دا غو لپاره او دا مشرکان بدر دی وی کنزل کوي د پیغمبرانو خبرې نه مني نو آیا دا پیغمبران صبر کوي او کنه کوي نو ازمیخ دی یا دا عام کوي ټولې دنیا کې مالدار سړی ازمیخته د پاره د غریب غریب ازمیخته د پاره د مالدار دا رنګ مالک ازمیخته د پاره د مملوک او مملوک مت ازمیخته د پاره د مالک تمام استاد ازمیخته د پاره د شاګرد او شاګرد ازمیخته د پاره د استاد تمام ازمیخته الله وي نو الله یا تصبرون زه ګورم چې تاسو صبر کوئ او کنه کوئ آیا صبر کوئ او کنه کوئ په دې ازمیختونو باندې وکان ربک بصیرا او دې ستاره بصیرن لیدونکې یا عالم دې پارس باندې وکان ربک بصیرا ځکه الله ته پته ده چې څوک د پیغمبري مستحق دی ناغله پیغمبري ورکړ الله لیدون کې دی عالم دی کنه څوک د پیغمبري مستحق نه دی ناغله پیغمبري نه ور کړی څوک د پیغمبر د مرګټیا مستحق دی ناغله صحابي کړ دی الله په دې هر څه باندې عالم دی وقال الذين لا يرجون لقانا لولا انزل عليه ملك او نرى ربنا لقد استكبروا في انفسهم وعتوا عتوا كبيرا وز د دې ځنه بیا زجر شروع او زجر منکرین ته د اغوی په اغا نامناسب او اقوال قبیحه اقوال قبیحه ومن زجر ورکي دارنګه د اغو په هغه په هغه سوالاتو قبیحه ومني هغه منې څه کوي الله زجر ور کوي او سوالونه د دوستو سوالونه د دوستو داو چې الله پاک په دې پیغمبر سره فرشتي ول نه راځي اقا اعتراضونه یا موږ ته دی الله مخامخ راشي فرشتي دی راشي موږ ته وایي چې دا پیغمبر حق دی الله دې موږ ته وایي په خپل دی راشي الله تاسو کې خلوی باد دی لوی تکبر دی تاسو لکه پښتو کې سړی وایي کنه چې تا کې لوی بد دي دغه شان دوکي او لوی بد وي تکبر الله دوکي نه نوته دي ډیر غرور دي دوکي وقال الذين لا يرجون لقاءنا ويا کسان چې عقیده نه لري زمنګ د ملاقات لولا انزل علينا الملائکه ولن نازلېږي په منګه باندې ملائکه من تولی فرشتي ناراضي په حقانيت د پیغمبر باندې او نرى ربنا او ولن وینو منګه خپل رب زمنګ په خپل خپل رب ولن وینو په کار دې چې مخ پر رب وینو په خپل چې مخامخ مونږ تراشي الله وی لقد استكبروا في انفسهم وعتوا عتوا كبيرا یقینا یقینا لوی ننوتی دا د دو په دې زړونو کې لقد استكبروا في انفسهم الله وی یقینا دا لوی تکبر نه نوته دی فیان پوسیم پسلونو د دوه کې د دوه په دې شروع کې دنه نه نوته تکبر دوه تکبر دوه وعتو عتوا کبیره او سرکشی او د کړه دو سرکشی ډیر لویا دو خو ډیر لویا سرکشی او کړه سړیا دا خو ډیر لوی سرکشی دی چې الله دې مخامخ راشي فرشتي دې په موږ نازل شي یوم يرون الملائکه لا بشرا لا بشرا یوم انزل للمجرمین الله وی ګورا زجر لور کیرا تخویف چې داسې وخت به در منې راشي داسې رز به ته وویني چې په هغه وخت کې ستا لپاره به خوشحالي نه او تو بیا ارمان کې چې پناهي زیله لو ګورې سړو پناه لاله راکې چغې به وباسي الله وی یوم يرون الملائکه په کومه ورځ چې دوی ویني او به ویني د ملائکو لره لا بشرا یومئذین نو خوشحالی بنوي په دغه ورځ دوی لره د غرض د خوشحالي بنوي ځنکدن کې پروت ته کنه فرشتي ولراله روح تناخلي نو دغه رز د خوشحالي د مجرمانو د پاره نه ده لا بشرا یومئذ للمجرمین نو خوشحالي روز نه ده دغه روز د مجرمانو دا د مجرمانو د روز د خوشحالي نه ده د څه د پریشانې ده او یقولون حجرا محجورا نو هغه فرشتي ورته وي تاسو منشوي منه تاسو باندې منه دي نو څنګه منه دي څه منه دي محجورا هغه خک لک منه شوی دی پنای په تاسو باندې منه ده یعنی تاسو باندې منه دي نو څه منه دي منه دي په تاسو باندې پنای دوه خو پنای غواړي کنه نو هغه فرشتي ورته تاسو باندې هغه پنای منه شوی ده د دې ما قصد کړل دا زه ګور نه د عمل او دا عمل به ولزه د قیامت پر زید دوړي پشانیوالو سم د دوی عمل به هیڅ معنا نه الله وقدمنا الى ما عملوا من عمل او قص کړی دی الله منګه هغه عمل ته دوی من عمل چې کوم عمل دوی کړی دی چې کوم عمل دوی من عمل څه عمل چې دوی الله هغه ته قص کړی شي فجعلناه هباء منصورا اوس بشارت ورکی جنتیانو ته مختصر جن بشارت الله یا اصحاب الجنتی جنتیان یوم اذن په دغه ورځ خیر غرب مستقرا په اعتبار د اوسیدلو په اعتبار د زید اوسیدلو خیر مستقرا غرب په زید اوسیدلو کې وخ احسن مقیلا په کوم رز چې وبچوي اسمان بالغمامي کل غمامي پشان د وریځې څنګه چې وریځو چې یو طرف ته بل طرف ته لړ شي دغه شان د اسمانو نه بوچوي یا بالغمام نه مراد څه شي دی غمام نه مراد سوري دي هغه سوري دي څه شي هغه سوري د عرش د الله دغه عرش د الله د سوري هغه تنه مراد دی لکه مخ کې تیر شي دي کنه سوره بقره کې 210 نمبر آیت چې الله بدا فرشتي راولي دوبره کوشش څنګه په شان د ورځي او یا د غمام نه مراد څه شي دي جماعتونه د فرشتو دي دا فرشتي به جماعتونه جماعتونه را کوزيږي نو ته به وای چې دا داسې دی لکه غمام یا دویم دا دریم چې را کوزیږي به ملائک پر کوزیږي د پاره د انتظام سبارولو د میدان حشر د میدان حشر هغه انتظام سمبالو لبس کېږي دا برا کوزيږي ونزل الملائکه تنزيلا بل هیبت ذکر کړي د قیامت پر ازي دا ظالم چې د خپل پلاسونو چکونه لګي هغه مشرک کوم چې د پیغمبر سره مرګټیا نه دکړي د حق پرستو په دنیا کې بیزتی کړل فردوا ايديهم في افواههم نو دو بس کوي و يوم يعز الظالم على يديه فاغرز چک بلګي ظالمان په خپل دواړو لاسونو باندې دا چک په وری لګی ځکه دنیا کې به پیغمبر حق پرس صحابي نیک سړي مسله بیانوله توحید مسله به بیانوله نو فردوا ايديهم في افواههم د په دا لاس سوړ دغه په خلو کې به منډه کرې شو کرې شو لاس بولدا داس بیا بول په دې خلی لاس کې خو چې چپ شه فرود دوی دی هم بیا فواهم دوبه لاس دغه په خلو کې خدا او یا به دا لاس په خپل خلی کې خدا چړې چې چا پوری خان دی په خلی لاس کې داسې وخان دي دوبغه په لو خندل په خلی به لاس کې یا دو بس چل کو فرود وای دیو پیا پایم په دې خله به چپ دا مسلې مکو بدمعشي به ورته کوله وای بده هاي افسوس دې ارمان دې اتخذتم مع الرسول سبيلا چې نیولې وې په تابعداري د رسول کې لار ارمان دې چې د پیغمبر تابع شي وې په غلاري روان شي وې د رسول په تابعداري کې روان شي وې نه غلار من روان شي د پیغمبر تابعداري مې کړې دې بارمان کې پلاسونو بچکون لګي په یو لاس په چک لګي بیا په بل لګي دغه شان لیوان وشانه او بیا به وي یا د ډیر د بتیشتوب د وجنه دانی مين اخلي د نفرت د وجنه چې روکه کداغه پلیت نوم من اخلم ارمان دي چې د فلان کې میزان له دوست نه جوړ کړي دوست ځان له هغه جوړ کړي چې د قران د سنت موافق د غجونی چې د قران او سنت نه خلافي کنه کډیر غټ پټکی ولی هغه سره مرګټیا مکوي ډیر غټ سړی بیا سره مرګټیا مکوي ځکه د قیامت پر ځای بیا سره تمنا کې ارمان کې په لاسونو چکونه لګي مرګټیا بر چا سره کې د موحد سره غریب دی هیڅ شی دی ور سره نه وي دغه د غریب دغه طالب دغه موحد دغه بدل پکاري لقد اضلني عن الذكر بعد ان جاءني وكان الشيطان للانسان خذولا ځکه چې ته د مالدار سره مرګړتیا شروع کی کنه نو بیا به د ټماټر شانې هغه ته به خوای ټماټر تیرو دی چې ته به تیرو دی کاغه خوګ دی چې ته به خوګ دی ځکه خپه نشي چرته کان طبيعت خراب نشي لقد اضلني عن الذکر یقینا اړولې د مال را د قران نه ذکر ذکر نه ورسې قران مال را اړولې د قران نه بعد از جانی ورسو دا غنه چراغ لري دا قران ماته قران ما تراغه ز په پوښم زه د قران نه واړولم وکان الشیطان للانسان خذولا او د شیطان انسان لره شرمون کې خذولا شرمون کې څنګه شرم انسان لره لکه کله واده وکي سړی څوک چې سره واده وکي کنه او د وادي عین موقع کې هغه غایب شي تا سره واده وکي چې دا کار د لکوم دغه ټیم باندې راځم بیا به هغه ټیم باندې غایب شروع شي او بعضی پکې داسې دي بیا ورته ټلیفون کوه ټلیفون به نه اوچتي وعده وکړه بیا ټلیفون نه اوچتي دا رنګ یا داسې شي شرمول چې ستا سره وعده کړل سبا اقا ځکه ستانه مخالف شي ستا خلاف ودرېږي نو وکانه الشیطان للانسان خذولا هغه انسان شیطان جنی وک انسان دا سره شرمي نو دې شیطان خو سره وعده کړی وکنه په دې ځړه کې دی استادانو سره وعده کړی وی کنه واغو شرمول وقال الرسول يا رب ان قوم اتخذوا هذا القران مهجورا نبی علیہ السلام چې په مکه کې خلکو تنگ کنه نو نبی علیہ السلام دا شکایت وکړ نو وقال الرسول او رسول یا رب اے رب زما یقینا دی قوم ګرځول دی دا قران مهجورن پر خودل شوی دا قران پر خېده الله دا قران پر خېده زی پر خېم او یا یقول په معنا قال په معنا دی یقول سره شي وای به دا پیغمبر رستو په قیامت کې قیامت کې به شکایت کوي الله ته چې اے رب زما دې قوم زما ګرځول او دا قران عظیم په خوده شوی مهجورن پر خوده شوی چې په دې عمل نه کو مهجورن مهجور بعض علما معنا کوي مهجورن به عمل پر خوده قران ډیر خیات کړو ډیر ښه حافظ ډیر ښه تلاوت وکاو تلفظ ډیر خیات کستاو په الله په دې عمل نکاو احادیث کوم راځي کنه چې خلق به د قران حافظان شي ډیر خسته قران بوي خو د قران د عمل نه بداسي پاکي لکه وخته چې ته د لمدو وړو نه راو باسي وړ چې واغی کنه غنه چې وخته راو باسي هغه سره وړو نه نخلي داسې صفای د عمل نه نو قران به عمل پرې خو یا مهجورا بعضی معنی کوي چې ترکو کتاب الله دا الله کتاب پرې خو الله تعالی کتاب پرې خو او نه نوتیو په نور فنونو کې نور فنونه او هغه زده کول نور علوم زده کول نحو صرف منطق فلسفه علم بیان بلاغت او فصاحت د زده کول دو کافی دی رب ستا هادیان هدایت کوونکې ونصيرا ايندا مددگار الله تعالی پوره دی خیر دې کړه خلک خلاف کوي وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القران جمله واحده وزدو بل اعتراض راغی سړی لګ لګ دې ته قران نازلېږي او هر وخت موږ تنکړیو خدا سې دیو چې دا قران ته یو ځل منو الله ول نور کوي څنګه چې مخکې موسی علی السلام له په یو ځل ورکړل عیسی علی السلام له ورکړل دغه شانتل ولې په یو ځل نه ورکړي اعتراض کوي وقال الذين كفروا ويا کسان چې کافر دي لولا انزل عليه القران ولې نشي نازلې دي په دې پیغمبر باندې دا قران جمله واحده یفصل یو یو ځل باندې الله کذالک کذالک انزلنا الله دغه شان موږ نازل کړی دی څنګه چې موږ نازل او دغه شان الله موږ نازل کړل اوس جواب ورکړي لنثبت به فؤادک دا لګ لګ چې موږ نازل او دې د پاره چې کلک کو پدې سره زړستا ستاز له پدې کلکو ځکه نبی علیہ السلام باندې به پریشانای رااله خلق به اعتراضونه وکړه الله ورته پاغه وخت هغه موقع مناسب سره آیاتونه ولېږل نو الله وی دې د پاره چې ستاره زړه په مضبوطوم یو جواب او دویم جواب ورتلنا ترتیلا او وضاحت کړي د منګه د قران عظیم په وضاحت سره یعنی دې وضاحت منکو په الفاظ او په معنی دواړو سره رتلنا او ترتیل معنی دا نه چې صرف الفاظ صحیح وای لکه قاریان چې دي ځان به سبع عشره قاریان کی او تلفظ به ډیر خیز ده کې قاف په ډیر خوې قلقله به کوي حروف قلقله او حروف سفیریه ټول به ډیر خسته وي داس خو چې کله د معنی ته پوښتې نه وکي کنه نو بیا سودم تشینی نو دا نن سبا قاریان چې دي کنه چا چې قران نه زده کړي داغه مثال او د عام یو عامي مثال یوي ځکه غامیم په معنا نه پويږي او دا قاری سیب هم نه پويږي دوه نه پويږي او قاری سیب فرق سیب دا کړل چې قران یاد کړل نو قران یاد کړل تلاوت ډیر خکې خمزیدار خو دې تلاوت کوي په معنا نه پويږي مگر راوړو موږ تعالی را جواب بالحق جواب تسهیل معنی کې الحق څه جواب تا باندې دوستي اعتراض وکړي نو موږ داغه جواب راکو داغه خسته جواب موږ ورکو ځکه په یو ځل قران نه راکو نه را لګو او واحسن تفسیرا او خسته بیان دا لګ لګ را لګو دې لپاره چې خسته بیانې هغه کسان یحشرون علی وجوههم چې جمع بکړې شي دوی په مخونو خپلو الی جهنم جهنم ته اولائک شر مکانا دغه کسان ناکاره زیدې د دوی و اضل سبیرا ولقد اتینا موسی الكتاب وجعلنا ما هو خو هارون وزیرا وز د دې ځنه دلیل نقلیه ذکر کې دلایل نقلیه او دا دلایل نقلیه د شپږ انبیا او شپږ قومونو ذکر کوي اول شروع د موسی علی السلام نه او د هارون علی السلام نو کړولې ځکه چې موسی علی السلام او هارون علی السلام او داغه قوم چې وکنه د دو قوم د نبی علی السلام په وخت کې موجود په وخت نزول د قران کې دغه قومونه موجودو نو ځکه الله د دوه دا ذکر مخکې کا یقینا ورکړو موږ موسی علی السلام ته کتاب وجعلنا معه اخاه هارون وزیرا اگر زول او منګه د سره رور د هارون علی السلام وزیرن مرګره ګوره موسی علی السلام نه کتاب ورک قانون مور کړو دې لپاره چې هغه مسله بیان کی موسی علی السلام یوازې نو مرګرتیا کې مولا رور ورک رور مولا مرګره کې وزیرن معاون مرګره فقل نذهب الى القوم الذين كذبوا بآياتنا الله ورته مونږه حساب لاړ شي تاسو دواړه ال القوم الذين هغه قوم ته چې دروژن کړی دي آیاتونه زمونږه نو دو لاړل هغه مسله بیان کړه بیان کړه نو آخر کې الله وی فدمرناهم تدمیرا پس هلاک کړه مونږه دوی لاره په هلاک کول سره دا ما هلاک کړه الله تسنس میکړه دمار دمار کله چې بمان وګرځي په بنگلو باندې کنه او لاندې خس خس شاغي تم دمار وي دا رنګ ته چې دا دیوال نه مات کی کنه او دا کچره چې کوم پاتې شي ورغړي دي تم دمار وي الله فدمرناهم تدمیرا دو ما خاص خاص کړ هغه دمار مې د دوه علاقونه دونه جوړ کړ هلاک میکړه وقوم نوح لما كذبوا كذبوا الرسل كذبوا الرسل واغرقناهم وجعلناهم للناس آية اوس بل دلیل نقلی ذکر کړي د نوح علی السلام او قوم د نوح علی السلام لما كذبوا كذبوا الرسل کله چې دوی تکذیب وکړ د رسولانو ګور الرسل جمع راوړه د نوح علی السلام قوم خو د یو نوح علی السلام تکذیب کړو خو دا قاعده ده چې د ټولو انبیو دین یو دی د یو پیغمبر تکذیب داس دی ټولو پیغمبرانو نو دو د نوح علی السلام نه د ټولو پیغمبرانو تکذیب وکړ د نوح علی السلام نه نبی علی السلام پول کذب الرسل او بیا ګوره د نوح علی السلام سره بیا وی واغرقناهم وجعلناهم للناس آیا غرق منګه دا او ګرځول منګ د خلقو د پاره دا نخا نخا د عبرت للناس آیا دا للناس ولی وی ټول خلقو د پاره ولی عبرت ته هلاک شي خدا قوم دی د ټول دنیا د پاره دا عبرت زکه دی چې دا د دنیا اولنې خلقو للناس زکه وی الله اوس دا نور قومونه ذکر کوي چې دا مې هلاک کړی دي وعادن الله هلاک کړی دي منګه عادیان سمودیان واصحاب الرس دا کوی والا دا کوی والا مې هلاک کړی دي الرس په دې کې اختلاف دی رس ویل کېږي اصل کې هغه کچک وی تا چې کوی او کني کنه د خاوري کچک وی پوخ کړي نه نو په دې کې یو قول دا دی چې هغه صاحب یاسین کوم قوم چې کوی ته غرزول یو کنه نو اصحاب الرس دا هغه دي اصحاب الرس یو قول دا دی دویم قول دا دی چې دا قوم د شعیب علی السلام دی هغه هم په کوی باندې راجمع کېدل کنه ټول اصحاب الرس کوی هغه دي او څوک چې اصحاب الاخدود اوس سوره بروج کې بلاغه واقع راشي هغه اصحاب الاخدود چې دي کنه هغه تنه مراد هغه اصحاب الرس خو مشهور قول دار چې مخکې دا دی صاحب یاسین دا قوم دی دا اصحاب الرس وقرونا بین ذلک دا وی چې تاسو خو روزانه هر میاشت کې دوه کې هغه قوم باندې زې په کوم قوم باندې چې باران شي قوم دلوت علی السلام تاسو تک را تک دی پاغي باندې نو دا هغه کندراتو ته ګورای نو تاسو دا غینه څه عبرت نه اخلئ چې دا الله هلاک کړي دا قوم تاسو شان انسانان دا الله مخالفت وکړو الله هلاک او کنه تاسو دا نه چې تاسو عقیده د قیامت نشي دوباره د ژوند الله ولقد توال القريه التي او یقینا زیرازی دوی په هغه کلو باندې اتو معنا تل راتل بار بار زیرازی دو په کلو باندې هم تیرات ما ترسو چې باران کړي شو په هغه باندې باران بد افلم یکونو يرونها آیا نو دوی چې لیدلې کړې وې دا کلو چې دا کلی دوی لیدلې دا کلی ګنده ونه لیدل بل کانو لا يرجون نشورا بلکې د دوه بلکې دوه عقیده نه لري د دوباره ژوند بل لا بل کانو لا يرجون رجا په معنا د عقیده بلکې دوی عقیده نه لري دوباره ژوند واذا راوك يتخذونك الا هزوا اهذا الذي بعث الله رسولا اوس د دې تسلی ورکړي نبی اسلام ته ځکه چې دا خلق ملنډ او مزاح کې نبی اسلام سره او زجر ورکړي خلق ته واذا راوك کله چې ویني تعالی پیغمبره دا خلق خا ان کادو لا یذلنا عن الہاتنا لولا ان صبرنا علیه وې سړی مونږ خو د گمراه کړیو ساتله دی پیغمبر خو مونږ گمراه کړیو کوم مونږ چې تکلک شي نه وې کنه خپل په دې الها باندې نو دی پیغمبر خو مونږ گمراه کړیو ان کادو لا یذلنا دا ان دا مخفف عن المثقل ان دې اصل کې انه کاد یقینا نږدې و چې اړولې منګه نږدې و چې اړولې منګ لره دې پیغمبران الہاتنا زمنګ د معبودانو نه لولا ان صبرنا کچره نوې ټینګ شوه منګه په دې باندې کم منګ ټینګ شې نوې صبر نوې کړې خپل په دې الہاو نو دغه خو منګ اړولیو نو الله ورته وی وسوف يعلمون حين يرون العذاب من من اضل سبيلا زرد چې الله په بشي حين يرون العذاب کله چې ویني تاسو عذاب کله چې ویني دوی عذاب الله کله چې عذاب ویني نو په هغه وخت کې ورته پته ولګي من اضل سبيلا چې کوم یو زیات به لارې دي څوک به لارې زیات تاسو کدا پیغمبر یا دغه مرګري ارأيت من اتخذ الهه هواه فانت تكون عليه وكيلا اوس الله دا ذکر کوي چې بعض خلک خپل خواهشاتو پس روان دي همیشه چې خپل خواهش ورته سو یق کوي که خپل خواهش ورته وي چې د دین اله جوړ کدي بابا تاوازو کده ته سجده وکا ناقه کوي خپل خواهش نه اله جوړ کړل الله وي خپل خواهش الہ جوړ کړی دی ور خواهش متبع الهوا چې ورته وی کنه چې دا نفس ورته سوی دی حق کوي نفس ورته سوی حق کوي ځکه مجاهده د نفس سره سره نن تاسو روزه د قران تناس نفس دا وی کنه چې آرام وکړو د شه لیکن ته مجاهده کوي ناسي دا د نفس مخالفت دی نو د نفس مخالفت کول دا ایمان دی کوم سړی چې د خواهشاتو پس روان دی خواهش ورته دا او کدی هغه کوي په شان د الٰه چې الٰه سړی ته دا کو سړی هغه شالي کوي الله مونږ ته وی چې مونږ کوي مونږ کوو چې سوې کوو مونږه ککو نو مونږ د خپل خواهشات د الله تابع کړ دي او دولګي دلی خپل هر څه تابع کړل خپل خواهشات نو فانت تكون عليه وكيلا آیا پس ته په دو باندې ذمہ دار ته ګنده دو ذمہ دار نه ته دو ذمہ وار نه ام تحسب ان اکثرهم يسمعون او يعقلون آیا ته ګمان کوي پیغمبره چې ډیر دو دینه اوري یا پويږي پیغمبر اسلام مسله بیان کړه مخامخ پورته ناسو نو الله نبی علیہ السلام ته وستا دا خیال چې دوګن ستا د خبرې اوري یا ووري د پوه شو پی ځان په پوه کوي نه نه ځان په نه پوه کوي د اصل سرونه نسلی او سینس انهم الا کالانعام ندی دوی مگر پشان د ساورو دی بل هو ذل سبیلا بلکې دوی ډیر بیلار دي د ساورونه ګوره ساورونه څنګه خپل دي زیات گمراه دي ځکه ساورې چې دې خو د الله سره شرک نه کوي کنه ټیک شو پویږي نه خو شرک خو نه کوي د بابا مزار ته خو نه ځي کنه دویم دا دغه ساورې ته ورته واخه واچي خو خپل د مالک تابع دي ساري وشړه ډډې ته نو ماخامه واپس خپل کور ته راځي خپل د مالک تابع دی سپی ته ګوره لغون ډوړی ورته وغورځي لیکن هغه سپی تمام شپه خپل هغه مالک په کور په مخه غاپي سو غل ډاکو هغه طرف ته نه پری هغه چارپایان هغه هغه انعام د دې سړو نه غوري د دې مشرکان نه غوري الم تر الى ربك كيف مد الظل ولو جعلناه ساکنا ثم جعلنا الشمس عليه دليلا اوس د دې جنا دلایل عقلی ذکر کړي الله وی علم ترى تنقل الى ربك خپل رب ته کیف مد ذل چې سرنګ مد ذل څنګه غړوي هغه سور لره څنګه الله پاک دا سوري غوړی او دې ذل نه مراد کوم ذل مراد دی اغه ذل د صبح صادق نه واخله تر نور راخته پوي اغه ذل ته نه مراد دی الله وي څنګه الله پاک دا سوري غوړی سوري غوړه کړ دي ولو شاء لجعله ساکنا ولو شاء ثم جعلنا الشمس عليه دليلا بیا وګرځو الله موږ پاغه باندې نور دلیل نور به په نخ کړه هغه سوري ختمول او سوري راويستل تر سوري کلو په اند کله چې نور راوخت ثم قبضنا الينا قبضا يسيرا دا الله غزاد ته جار لكم الليل چې ګرځولې دا تاسو د پارش په لباسن جامه او نوم سباتا او خوب را حد بدن د پاره سب اصل کې ستو سباتن سب سباتن د سب نه دی په اصل کې پرې کول او خالی کول ته لیکي کله چې انسان ستړي شي کنه په مشاغلو کې نو دې لاړ شي پریوزي دې د پاره چې د هر څه ذهن هر څه خالی کې او پریوزي ودی شي نو دې آرام حاصلې وجعل النهار نشورا او ګرځولې دا روز لره نشورن خورې دلو د پاره دا روز دې پر چې خلک پکې خارش ځان له کارونه وکي بعض خلک خاپیرکانی خاپیرک پیژنې د شپې ویخ او د روز یو دی و د رمضان شروع شو کنه نو ځنې خلق او عبادت کې د شپې ناسي یا خو صحیح ده خو ځنې داسې دي چې کرکټي کوي لبي کوي ویخي فزول ناس غاني سندري اوري هغه تناسي نو شپرون کوي اروز یو دی او دا شپه ورځ د روجي د قشانی وبس کوم فضایل چې د رمضان دی هغه فضایل ختم شي نو دا اختر پرځ بیا تاسو کې خسته کپړې د قضا غوستي الکوي دا عید خو هغه چا د پاره دی چې چا عبادت وکړ ادا عید خو وعید دی دا هغه چا د پاره چې چا عبادت نه کړي تا خو په دې کې عبادت نه کته خو ورځ شپې د شپې کرکټي کوي لبي کوي فوټبالونه کوي او د ورځې ودی موز نه کوي بعضې کسان دي ګناغو ماسپخین موز نه لړ شي نو ماسپخین موز نه ولړ شي ودی کنه نو ماسپخین نه رسو لړ شي وای چې ورګه وسه د روجمات مو جماعت راوړو نو روجمات چې راوړو نو بیا ودی شي نو د مازیګر مستې هم لاړ شي دغه خوب د وجه نو مازیګر ووسي چې سړی زړه سله ګډه رو جماعت یو پاتې هغه براو نو بیا ووسي نو رو جماعت راوړي نو مازیګ ما خام مونږ تنه پر رو جماعت کې لاړ شي ما خام مونږ ځای کوونه کی نو ما سختن مونږ سره خېټه مې ډېره درنه شي دا او په ډېر سکلي ډوړې ډېره خوړل نو ما ستن مونږ هغه د وجه نه ونه کی ولقد صرفناه بينهم ليذكروا فابا اكثر الناس الا كفورا ولقد صرفناه الله يقينا ولقد صرفناه او يقينا ګرځولې دي منګه دا اوب صرفناه ګرځولې دي منګه دا اوب بینهم په مین ددو کې ليذكروا دې د پاره چې دو نصیحت واخلي نو فابا اکثر الناس الا کفورا فابا اکثر الناس نو نکوي ډیر خلق الا کفورا مگر ناشکری کوي الله وی دا اوبو باران په یوځې کې وکما نو هغه اوبو مختلف علاقو ته ورسوم د خړ په ذریعہ چینی په ذریعہ د سین په ذریعہ دا زاغه زین ته ورسوم ولو شئنا لبعثنا في كل قريه نذيرا الله وی ولو شئنا که غختلې منګه لبعثنا نو لګلې وو منګه په هر کلی کې نذیرن پیغمبر ګوره اشاره دی ته چې څنګه باران ز په مختلفو ځمکو باندې وروم الته باران دلته باران دلته باران نو دا پیغمبروم په شان د باران دی نو دا پیغمبران به ما هر کلی ته لېږل دغه شان څنګه چې بنی اسرائیل کې لېږل خو الله او نبی علیہ السلام ته چې اکتفینا بک دغه یو جمله محذوف ده اکتفینا بک منګه اکتفا وکړه ستا په پیغمبر ایمانی منګه اکتفا وکړه ستا په پیغمبر ایمانی چې ستا د پیغمبري ټولو خلقو لپاره ده مطلب څه کله چې ته مسله بیانې دین بیانې د قران بیانو دی خلق سره د خلق عقیده د سمینو په قران سمو د دوه عقیده سره سميږي کته ورته ډیر کتابونه وای کنه خو چې قران دی ورته دی رزو عقیده نه سميږي عقیده په قران سميږي یو تریخ دا سینه چې هغه یو بل توړ خرچ الله د دوه منځ کې ما یو پرده جوړه کړې ده او هغه پرده د غیر محسوسي مخکې راځي دی باره کې مونږ وي چې هغه پرده د غیر محسوسي برزخ هغه پرده د غیر محسوسي دلته مقه ذکر کړي وهو الذي مرج البحرين او دا بل د تریو مالګین او جاج مړی کین خاتون کې دی تروی او بچس کې کنه دریا او سخت مالګی مړی کې پکته نه وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا او پیدا کړی د په مین د دې کې منګه الله پردا حجرا محجورا مانع پوخ حجرا محجورا مانع پوخ دا سي پرده د الله وي برزخن پرده د منکون کی چې یو دریا په بل باندې غالب رانی شي دو ګډ وډ نشي یو بل سره او داسې برزخ داسې پرده چې هغه پرده هم غیر محسوسی ده محسوسی کی نه که تا غزه ته لاړ شي کنه کوم ځای کې دوه دریابونه یو ځای روان ته به دا محسوس نه کیږي قشنه به یو ځای روان خو د دوه په دې تنوړي د درمس کې څه پرده نشته ښکاری نه الله ما پکې یو پرده پیدا کړی ده ګوره د انسان د بقا د پاره الله پاک سقرګنه او نسل ولا پیدا ک سقر ول خپل لور ورکی د د بچي وشي نو نسب شروع شي د دې وجه خپل اولاد تربيت په قرانو کې راستا نسل لیکنه آینده به تنی کې کېږي قرن کې کېږي با ستا په نوم به د نسب او نسل یادېږي نو دغه تربيت په څوک په دینو کا پیغمبره تسلی ورکې نبی اسلام ته او نه لګلې پیغمبره ته منګه زیره ورکون کې یاره ورکون کې قل ما اسالکم علیه من اجر او پیغمبره نه غواړم د تاسو نه په دې بیان باندې من اجرن سعوز الا من شاء يتخذ الى ربي سبيلا مگر هغه مگر چې څوک وغواړي نو او دې نسی خپل لار دی الله سره ګور دې کې الا دا مستثنا منقطع ده او د دې نست من من شاء دا جدا کلام دی او دا من شرطیه دی او دې د پر بجزا محذوف راو باسي من شاء الا من شاء لیکن هغه څوک الا من شاء مگر هغه څوک چې او غواړي چې اونی سي د خپل رب سره لار نو فليتبعني نو زما اتباع دیو کی فليتبعني زما اتباع دیو کی څوک چې غواړي چې لار اونی سي د الله سره د الله په لار لار شنو فليتبعني نو زما تابعداري دیو کی داغه حي دی چې تشبيه د مخلوق سره بینه ور کوي نو ځان اوس پاره په ژوندۍ هغه ذات باندې چې پاغه مرګ ناراضي او وسبح بحمده تسبیح وای سره د ستاینو دا غنه وکفا بی بی ذنوب عبادی خبیرا او پورا دی الله تعالی په شپږو حکمونو کې یا په اندازې د شپږو ورځو شپږ ورځې خو هغه وخت نه وي په ایام مانسته په اندازې د شپږ ورځو او د شپږ ورځې ولې وي جلالین ملاوي چې تعلیما لخلقه خپل مخلوق ته الله تعلیم ورکاو چې تادی مکوي ځکه په العجله الندامه په تادی کې ګوره خپېمانتیا را سړی بیا خپېمانه ثم استوى على العرش بیا برابر ته او کړه پارش باندې ثم استوى على العرش استوا معنا معلومه ده کیفیت مجهول له ایمان راوړل ته لازم دی واجب الرحمن فاسأل به خبيرا الرحمن فاسأل به خبيرا دې کې دوه توجیه دي یو دا چې دا سوال کوي د رحمان دا نوم چې دا وسیله کوي او خبيرا د حال نو معنا دا ده الرحمن فاسأل به خبيرا سوالو کا په وسیله د اسم د رحمان خبيرا په داسې حال کې چې دا الله خبردار دی دا الله خبردار دی دا الله نه سوال کوي نو پسو که په اسم د رحمان سره الله نه سوال وکا او دیم دا چې فسأل به دا به با په ما به په معنا د عنه دی نو فسأل عنه خبيرا تپوس کوا په بار د دی الله کې د خبر لرون کې عالم نه فسأل عنه خبيرا تپوس کوا په بار د الله کې خبيرن داغه عالم نه خبردار نه چې هغه د الله اسماء صفات پیژني هغه په قران عظیم باندې عالم دی نو د الله باره کې تپوس کینو داغه نه کوا واذا قيل لهم اسجدوا للرحمن کله چې ویل شي دوی ته سجده وکړه مهربان بادشاہ ته رحمان ته سجده وکړي قالوا وما الرحمن نو وی دوی سید رحمان سوک ته رحمان سید رحمان دو رحمان پیجنی خو وحدانیت سره نه پیجنی ابن کثیر رحمه الله وی چې دا دو په اشعارو کې هغه اشعار نقل کړی هم دي چې د جاهلیت په وخت کې توب الرحمن خپل په اشعارو کې ذکر کاو داغه نه به دعا غوښته سوال به کو نو رحمان دو پیجندو خو په توحید سره نه پیجن شریک سره پیجنده نو انسجد لما تامرنا یا د عناد د وجنه وي انسجد لما تامرنا ای سجده وکړو مونږه هغه چاته چې تم ته حکم کوي ته موږ ته حکم کینو موږ پس سجده کو نو الله یو زادهم نفورا وزادهم نو زیاتی کو دوی لره نفرت دا دو نفرت خ زیات شو بس زما نه په پرتم الله دې رحم وکړي